باب الارتفاق الاول دا باب دا په بیان دی ارتفاق اول کی ارتفاق اول اغا دیهی تمدن تاسو مونږ په اصطلاح کې د عامو خلکو هغه د غرونو او د کلو او د بانډو خلکو چې کوم تمدن وي، تهذیب و تمدن، ثقافت، د بانډو خلکو، د کلو خلکو چې کوم وي. نو اوس په دې کې ارتفاق اول دپاره چې کوم شیونه ضروري وو، او ارتفاع کی اول خلق چی په کومو شیونو کی سره شریک وو هغه ضروری ضروری شیونه هغه شاه صاحب په دی کی چه کئی بیانئی چی دا امور چی په دی باب کی کوم بیانیږی دا داسی امور دی چی دی کی دا دیهی خلق هم په دی شیونو باندی پوهیدل او په دغو امورو کی ټول چه ورسره شریک وو نو دی کی اوس په ارتفاع اول کی کوم خلق سره شریک وو باهمی هغه بیان چه کئی په دی باب کی کئی باب الارتفاق الاول دا باب دا په بیان دی ارتفاق اول کی اوس له ټولو نه مخکی مخکی که چیرته سادی سه وی چه سړی صحیح خبری نه کئی ګډی وډی وایی او خپل زبان ئای په خپل کنټرول کی نه وی نو بیا دی داسی سړی نه د ځناور چه دی دا ورنه ښه دی دا ورنه بهتر دی به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو به گر نه گویی صواب اوس قوت نطق یعنی اظهار د ما فی الضمیر په الفاظو سره او د بل چا ما فی الضمیر نه ځان خبرول اغنا د اغ ما فی الضمیر سمجھ کول په الفاظو سره دا د انسان خاصیت تا انسان سو الفاظ اوئی نو خپل ما فی الضمیر اظهار وکي بل ملګری تا آپ کوئی شي چې یاره دا شی غواړي یا دا شی غواړي هغه بل ملګری خپل مافی ضمیر اظهار په الفاظو کی وکی نو دی هغه نه سمج وکی چی یاره دا شی څه کئی طلب کئی بهر حال خپل اظهار دی مافی ضمیر بل چاته کول یا دی بل چا مافی ضمیر پیژندل دا دی حضرت انسان چه دا خاصیت دا او دا کار دا په الفاظو سره کیږی ځکه تاسو هلته په معقولاتو کی وایو چی په دلالتونو کی د دلالت لفظی وضعی دا اعم دا او اشمل دا او اسهل دا ٹک تا مقصد دا چی اشاراتو سرا یو شی معلومی دلی سی خط و کتابت سره ته ما فی الضمیر اظهار کولای سی اشارې سره یې کولای سی خو دا شیونه اعم او اشمل او اسهل نه دي ډېر شیونه داسې دي چې هغه معنویات وي نو هغه به ته په اشارې سره اظهار څنګه کړې صرف په الفاظو سره به یې اله کړې بل کتابت دا خو اسهل او اشمل طریقه نه ده هر چا خو کتابت زده نه یی بیا خو په کتابت سره ته اظهار د مافی ضمیر کا یو سړی بروانی الفاظ خو بته ویلای نشی غږ بنشه پکې ور کولای هر سړی به پینونو جیب دک اور سره به دور دونا مقصد دا چې هغه نوٹ بک ورا داسې کاپیګانی بی منډه به کې ایک سړی ته ورداسې به مخ ته ورته ودرېږي زر به ورته ولیکې پولاړې زرا ټهر جا یا پښتون لږ ودرېږه دا به ورته ولیکي بیا به آ ودریږي بیا به خپل غرض ورته ولیکي چې یاره ما دا غرض ده ته بازار ته ځې ما ته دا شی راړه دا شی آ به درته ولیکي چې مثال زه خو به بیا ډېر ناوخته راځم فلان دا دا به پورا یوه تماشه یي په لارو کې به سره ولاړ یو ټول ټول نظام د دنیا دا به چې وي درهم برهم وي په اشاراتو سره ټیک تمافي ضمیر اظهار کیږي خو ډیر شئینا داسی چی هغه په اشاراتو سره د هغه ما فی ضمیر اظهار آن کیږی کلا مقصد ټیک تا عام اشارات چی دی داسی سړی ته وکی نو دی دا مقصد چی راشه داسی ورته وکی نو دی دا مقصد چی څه شه لاړ شه داسی ورته وکی دی دا مقصد چی کینه داسې ورته وکړي نو دې دا مقصد چې ځه دلته کېنمه ټیک ته دا خو آسان خبره دي خو ډیر شیونه داسې دي چې هغه بیا په اشاراتو سره کول هغه مناسب هم نه وي او کله کیږي هم نه لکه دې مثال زه طالبانو ته ورکوم چې ګوره په دې دا د خدای تبا کی دا بوشیان رامیان مخکې بعد د غیر ممالکو ډیر خلق مرکز ته راتلو تبلیغ ته به راتلو پاکستان ته دلته به یې مقصد دا دی چی څه ټیم ولګاوه کار به یې زده کړ بیا به خپلو ملکو ته تله نو دا عوامو به خواهش وه چی دې عربو سره څه ووایی سړی لږ ورسره خبرې وکړي ولې د جانان د وطن خلک وي نو بیا به یې ورسره څه خو به یې دوره کیف حالک دا ټکی به زده کړای او نو یغ به ورته له طیب طیب نو بیا به ورته له وضو وضو دوره به پته وای چې او داسې ته په عربي کې وضو وایي نو یغ به ورته ویل چې نعم یا لا لا نو اوس که مثال دا یې ورته کولی استنجا نو استنجا نه ورتلی نو دغسې به یې لاس دالې دالې ورته وال چې دغه شی نو دا ټول بیا به ډېره مشکله خبره وه چې دا هر شی سړي په اشارو سره کولی نه دا عامی او اشمل او اسهل طریقی ندی له ټولو نه د ما فی الضمیر بل ته ظاهرول او د بل ما فی الضمیر په اسانی طریقې سره سمج کول دا په دلالت لفظی وضعی سره کیږي چی الفاظ دی او مقصد دا دی چی وضع شوی دی معنو دی پارا دی ایغی پا ذریعے سر دی دا انسان دا کار کئی او دا به انسان کئی ځکه چی انسان دا طبعا مدنی الطبع ده انسان په مزاج کی انس محبت باهمی آپس کی مینه دا سره پرته ده نور گوره وحشیان وی آ دونه په یوه ځای باندې ټیم نه سره تیری سره خوری او یو په یو باندې ښکر ورغه کا بل په بل باندې او دا د انسانان سونه مقصد دا ده چی کافی کافی تعداد دا یو ځای سره ناست وی ملګرتیا یی تعلق وی مینه وی محبت وی دوستی وی نو انسان مدنی الطبع ده او یو انسان هم چیرته په خپلو ضروریاتو کی خود کفیل نه ده چیرته یو انسان که ډیر افلاطون ولی نسی کنه سقراط بقراط غوندی عقل ولی نشی لیکن دی د خپل ضروریات ټول په خپله باندی پوره کولای نشی خامخا مقصد دا دی چی په یو ضرورت دون ضرورت کی به دی بل چاته چی محتاج لکه دی بیا ورستو به بیان درته کوم نو چی په دی کی محتاج وی نو خامخا به دی دی ته ضرورت وی چی خپل ضرورت یا دی بل چا ضرورت سمجاو کول په دی کی دی محتاج سی اظهار د چا ته ما فی الضمیر ته نو هغه اظهار د ما فی الضمیر آ په چا سره کیږي په الفاظو سره ادغو الفاظ نام بیا صدا اغا لغت معبرہ سرد شاہ سے تعبیر کئے نو دا لغت معبرہ دا دی انسان ارتفاق اول بنیادی شئینو ندا خواہ کا اغا انسان پا غرونو کی اوسی خواہ کا پا باندو کی اوسی خود کے با لغت معبرہ وی یو لغت به یی چی په هغه سره به دی چه کئی تعبیر کئی ها بله خبر ده چی دی سمو علاقو خلق یی نو ها به سمی خبری کئی ورو ورو چی دی غرونو یی سمی نعری به چی لګولی دون نزدی به سر تسر خبری کئی ها فاتحانا داسی ادا یو چیک چیک خبری کئی او نعری چی جوڑی کری آزان لخبر ده خو یو لغت معبر با خام خائی اوس دا الفاظ دا سنګه وجود ته راغله او دینه دا لغات سنګه جوړ شو نو شاہ صاحب وائی چی دا اصل کی داسی دا چی دا اجسام وی حیات وی افعال وی دا کلا یو صوت ما سره چسی ملابس شی لکه دو جسمونه سره لګای داسې داسې نو یو صوت ما ونه جوړ سی یا مثال زنی کارونه داسی ایغنا مثال اغا دی هوا دا تیزا نو داسی سم یو شنگای خیزی داسی یو آواز چسی ورنہ جوڑ سی گاڑ سپیڈ کی روان دا نو داسی یو آواز ورنہ چسی جوڑ سی نو دارنگ دی اجسام دی افعال زنی کارونه کول په پوښتنه هغه مقصد زنی هيئات ایغه نه داسې چې خاص قسم اصوات جوړ شي نو اوس دی دغو اصواتو نه بیا چی کله انسان نقل کئی نقل لکه طوطی چی یو شای نقل کئی ځکه دا ماشومان اول نه یو یو ټکی چی کئی داسی اړئی زده کئی زده کئی بیا ورو ورو چسی زده شی نو دا دا اصوات چی دی نقل کئی کلا نو دی نقل نا چی په زبان سره دی نقل کئی نو دی ته بیا څه جوړ شی دین الفاظ جوړ شی دین څه جوړ شی الفاظ جوړ شی بیا چې دین کله الفاظ جوړ شي بیا انسانان د خپل ضرورت ما تحت مطابق پدی کې مقصد دغه سے ترقی کیږي گردانونه وشي استعمالیږي بیا ماضی پکې مضاری بل شي بل شي دارنګي ته پسترګو یوشي ته ګوري او دی غل وجنتا ته یو قسم هيئت حاصل سو تو تای اوف او تا کتلای نشد سم سترګې مې داسې په مرغی مرغی کیږي مونږ ورته داسې وایو لا صد خپل الفاظ هر څوک ورته وایي نو دینا یو هیئت جوړ شي چې هغه هیئت نه انسان په نقل وکي په الفاظو سره چې وکي تعبیر وکي نو دغه نه الفاظ جوړ شي او دینا د لغات په دې طریقې سره به ایجاد شي نو یو اصلی اصلی زبان وی یو فرعی زبان وی دا اصلی زبانونه په دې طریقې سره ایجاد کیږي فرعی زبانونه هغه خو بیا څو زبانو الفاظ به مشترک سره راواخلې نو هغه نه ځان له څه جوړ شي یو زبان جوړ شي لکه اردو و ځان له مستقل زبان نه ده ګور تاسو سوچ کو څه پکې ته دي عربي الفاظ دي څه پکې ته دي اردو دي هغه دي فارسي دي اکثر څه پکې ته سنسکرت ته او څه پکې ته اوس خو نن سبا پکې دا انګریزي ور ګډه کړه ډېرو الفاظ نو دغه نه مقصد دا دی چې یو څه جوړ سره مشترک غوندې زبان سره جوړ کړه دې ته بیا زبان فرعي وایي او یو زبان اصلي به هر حال دا د انسان د ارتفاقاتو اولیو نه ده چې دی به مقصد یو لغت معبره به دی لري یو لغت معبره به یې چې په هغه سره به دی خپل معافي ضمیر نه تعبیر کوي او د بل مافي ضمیر باندې به پوهیږي تاسو په دې خبره پوه شئ ځان له خبره ده چې واضح دي الفاظ څوک ته الله تعالی د که انسانان په خپل دي او بیا انشاءالله خپل موقع سره کوخ اوس چې د سبق ووایو بیا به انشاءالله العزیز دې متعلق دې ارتفاقات متعلق په خخ بحثونه کو خدای پاک دی تاسو موږ دی تکالیف او مصیبتونو غمونو نه ساتی دا بیا دی سړی هغه ټول حواس دماغ هر شی مفلوج کی بیا نه مطالعه قدرت شاه نه مزه کوي نه هلته ویلو کې هغه جذبه یي ټیک ته وایي خو بیا هغه سړی عادي شوي لکه لمونځ کوي کې دی سوچ نه یا وایي خو هغه جذبه خو نه چې کله سړی په زړه غم نه کله غمونه بیا خو ډېر فرق خدای دی دا غمونه مصیبتونه دا پریشانیګانې دی ټول خدای پاک په دې بوشتو او دې دو ملګرو باندې خدای راولي باب الارتفاق الاول منه اللغة المعبرة یول دین لغت معبرة دا عما فی ضمیر الانسان دا اغا لغت چاگا تعبیر کئی دی ضمیر دی انسان نا چی دی انسان پزرکی سوی او التسبب او غیرهما یا د تسبب دی وجه نه یو شی بل شی لپاره سبب شی یا نور څه وجوهات په بنیاد باندې فیحکا ذلک الصوت کما هو بیا حکایت کړی سی دغه صوت داسی چې څنګه وی ثم يتصرف فيه باشتقاق الصيغ بیا تصریف کا اسی پدی کی په اشتقاق د صیغو سره ماضی مضارع وغیره بازاء اختلاف المعانی په مقابل دی هغه اختلاف چه چا کی معانیو کی چه معانی مختلف وی دی وجه نه هلته الفاظ ورته چه کیږی مختلف بیا وضع کیږی ويشبه امور مؤثرة في الابصار او محدثة لهيئات وجدانية في النفس بالقسم الاول ويشبه امور او مشابه گردیږي ځنی امور مؤثره داسی امور چې هغه مؤثر وي په ابصارو کې په سترګو کې اثر راولي سترګې دې داسې په خوی غوندې او محدثه لهیئات وجدانیه فی النفس یا داسی یوشی تا گوری نو حیعت وجدانی یو پر نفس کی داسی یو وجدانی کیفیت چکی پیدا کی نو دا هم مقصد دا چې مشابه دی قسم اول سره نو انسان په طبیعت کې دا رئیسی چې دغه نه سړی چو کی په الفاظ سره تعبیر وکي تاسو په دې پوښ ويتکلف له صوت کمثله او بیا په تکلف سره دی پر یو صوت پیدا کول دی او غړي چې هغه په مثل دی اخشي وي په پوښ چې په دې مسترګې داسي مقصد دا چې پړک پړک کوي لکه یو شای داسې داسې کیږي کنه نو ته وایې چې سترګې مې څه کوي پړق پړق کوي نو دا پړق پړق دا د هغه سترګو هغه خاص هیئت چې کوم مقصد دا چې حاصل شي کنه ا د یو شي ته کتلو دی وجنا چې هغه سترګو کې کوم اثر راغی هغه یو وجداني غوندې کیفیت دی نو هغه نه تا تعبیر په پړق پړق سره وکړه ثم اتصات اللغات بالتجوز بیا اتصار علی لغاتو کې بیا د لغاتو کی دغسی وسعت راته ورورو په تجوز سره یعنی مجازا کله یو لفظ بیا بل شی پاره استعمالیده لمشابهت څه مشابهت دی وجه نه لکه مثال په طور یو سړی بی وقوف وی نو تو ته وای چې خر یې خر تی حمار د فلانه دا بالکل حمار د حمار خر ده په سلور باندې چې دا خر ده یعنی په سلور خبو چې دا خر ده یا په څلور باندې خر دی کې مختلف توجیهات کول شي چې په څلور مذهبو چې دا خر دا تاسو باندې پوه شو شاجی نو دا بالکل نو دا اوس دا سدا وسعت را درمی نو دا اس مجازن چسی استعمال شي دی علاقه دی مشابهت تی وجنه چې هغه بیوقوفی هغه چوی بیوقوفی نو په بیوقوفی کې ما به الاشتراک چوی بی وقوفی وی نو یو لفظ په بل کی بیا چکی کله استعمال کی کله دی مجاورت تی وجه نه یو لفظ په بل کی استعمال کی لکه خالد الحزا خالد با اسی موچی خواته کیناست کیناست کیناست نو خلق ورته خالد الحزا ویل هغه موچی خالد هغه دی هغه دی وجه نه مجاورت تی وجه نه دتا هم چک دا نام کی خود دارنګ علاقه دی مجاورت نور ګڼ شای مثالونه کی دی شي ښه جی ثم اتسعت اللغات بیا اتساع راله په لغاتو کې بالتجوز په تجوز سره لمشابهت کله دی علاقه دی مشابهت تی وجنا او مجاورت یا دی مجاورت تی وجنا یا گن شی علاقه دی په بش علاقه دی تشبیه بیا تاسو مقصد دا چې وایو چې دا تشبیه دا او که علاقه دی تشبیه علاوه نور هغه سلیریش یا کم زیات علاقه وی کومه پکې نو بیا تاسو وایئ چې دا مجاز مرسل ده والنقل دارنګ نقل په دې لغاتو کې رئیسی یو لفظ یو شی پاره وځي بیا چې معمولی مشابه مشابهت تی وجنا اغه لفظ دی اغه معنی نه مونږ نقل کوچا ته بلې تا صلات دعا دی پاره وځدا بیا نقل سره ارکان مخصوصه او تپاوکات مخصوصه او کې سره د هیئت مخصوصه نه دی اغه مناسبت تی وجنا ځکه چې اپ دعا مشتمل وی دارنګی فعل وضع حدث دی پارا دا بیا نحاتو بل شی پارا نقل کبل بیا تاسو ویلی دی منقول په دری قسمه دی بیا منقول وای چاولنی معنی آ متروک شی بیا په دومی کسی شی استعمال شوری شی نو کلا بیا لغاتو کې داسی وسعت را درومی بیا ناقل کلا عرف عام والی کلا عرف خاص والی کلا اهل شریعت یا اهل شریعت په عرف خاص کې داخلي خو اهتمام الشان دی وجنه دو ځان لا بیا ذکر کئ نو داسی طریقو سره بیا په زبانونو کی ورو ورو څه رادرومی دغسی وسعت رادرومی بیا هغسی بل شای میند سی بیا هغه نام ورته کیدی خو چیرته یو ټکی ورسره قید چی کی اضافی ولګی مثال برف مخکی صرف تی یو برف دی کارخانو به جوړیدل نو ایغا تبع مثال کارخانه اوس فریجانو کی جوړیږي نو دا فریج برف تی دا چی دی کارخانی دی دا یې فریزر وال دی دا به بیا که بل شاعر واته بیا به یخ سره یو قید بل ولګی نو داسې په دې زبانونو کې بیا چرادرو کپړه خو دا یوه کپړه وه کپړه نو اوس ورته دنیا به بیا مقصد دا دی چې که داسې دی جوړه کړې وه بیا به هغه پاره بل نامي که بیا د بل نامونه لږ پکې په هغه اچولی بیا هغه پاره بل بیا دا وسعت نور بیا ورو ورو رادرومي اول نه زبانونه په دې طریقې سره وجود ته راغلي دي شاه جی او شاه صاحب وایي وهنالک اصول اخری او دلته نور هم داسی اصول شته ستجدها فی بعض کلامنا چی ته به یې مونږ په بعض کلام کی مینده خو محشیان وایی شارحین چی مونږ د ده په کلام کی نور میندلی ندی کیدای شی د داسی ځینی مخطوطی پرتی وی چی هلته حال ملاؤ شوی نه یی امت ته او مقصد دا دی چی میندل شوی نی هلته پکی پرتی یی چیرته بیا دی وفات شوی یی شاته والو داسی سوچ نی کړی چی خو بس څو پاڼی دی لیکلی وی او چیرته پرتی وی غالبا وی به خامخا پرتی دا مخکی خو الماری ګانی دا شیونه دور نه وی چیرته به تاکیو کی پرتی وی ماشومانو به سره چی اخوا دیخوا کړی خو وی به پکی ده به څونه محنت پکړی خو اوس ملاویږی نه شه جی بل دی اصولنا اغا زرع دا گورا که دیر دیهاتی خلقی زرع کرواندی دا طریقی وردرومی آ بلا دا چی پا تکلیف سرائی کئی مثال پا شهرونو کی با ٹکٹر وقت رالو او پا کلو کی مونگ اوس ما یادیگی چی دا ٹکٹرو نالی دا ایوہ کلا گڑی دلا ما خپل یاد دی چی مخ کی دا نوا ما خپل یاد دی دا تریشر چی مخ کی بلکل نام دی دینو مونگ طرف تا ما یاد دی او بیا رااله ترې شر شو او دا کیسې شوې خپل مونږ غوبل کړي دي دا غوبل به وا ټوله ورځ به لګیا وې سهار به مو وختي په کښې تا اچولي وو ځناور او دولس بجې به دې ونه خلاصول تا به دماغ وګرځېدل دو بچه وګرځېدل دماغ وګرځېدل یو څوره لوی تکلیف په وو اوس زر په کښې ته څونه لو دې کړی کنه میاشتې زر ورته ترې شر ودرو په کښې ورولای هر شی صفا چې کښې وباسي آ به بیا ناست وي که هوا به نه وه بس ناست به وي خو دونه ده چی دا ارتفاع که اول که شته چی کرواندی طریقی او دا سکی وردو میا بله ده چی په مشقت سره بیا ورو ورو دغسی تدریج سره سهولیات سکیږی آزیاتیږی ان شاء الله وقت سره به دی وضاحت کو شا جی منه الزرع بل زرع دا والغرس دی بوټو شخول دی دا شین دا هغه په پویګی دا غرونو خلق څنګه غټ غټ بوټي لګولی هغه وی کنه اوبه په دی هغه لوخی کی چی اوبه یی نو ورته ویل چی دا خو ترکاری ده ده روټی ځان سره راوړی ورته ویل چی ماته راکه لږ نو ایغ ورته ویل چی شه بس واخله پوه شه چی یاری ده میندلی روټی پکی وچوکریله نو یاری درته وخوړله هغه اوبو کی چی وی خوړله نو ورته وایی چی ګوره دا دی که ترکاری کنه بالکل کړپ مزه یې نشته که دا دی ترکاری کړپ مزه یې نشته خو خیر ده باسه باسه چه تر باندې بوج نسی چه خرڅ کی اوس چه څنګه یی دونه غریبانه نو ولی هغه خپل کور کې به دغه سیادت شوی چې کړت مزه به نه و خاصی به چیرته وبور ته چکولې جوړولې هغه کوم کسان اوس تزیب کې وینه خو غږ نه کوم ځکه چې ورستو ما ته مسائل جوړی وی شاجی دارنګ اعتدام دا هغه ارتفاع کې اول کې شریک شي نه او دونه شایسته بنو چې د نن سبا لرګي لوښي دي ما سره یو شته مخکې به لرګیو لوښو کې خلکو خوراک کاو نو هغه به دونه هسې به یې جوړ کړ څه ببر ببر به خو هغه یو لوښی به یې ورنه چه که جوړ کړ دارنګې مشکي به یې خپل کور کې جوړول داسې هغه به نه و لکه د بازارونو کې چې کوم اوس خرڅېږي او ښه مزدار جوړ کړي په کارخانو کې پخ کړي نه نه کور کی به هلته پاخه کړه په پټوکو باندې دا پوستکی نه دی غزونه دی دغه په دې باندې به د سرمنې پخې کړې څه خپله خاص طریقه یې ده نو بیا به یې وګرولې داسې په چاړې نو هغه نه به یې مشک جوړ کو اوس د کوچیان خلک عام استعماله یا د مسعود وزیرو چې د کوم غرونو خلک دي غوړي پکې کېدي ډېر مزدار غوړي یې لګېده د بلوچستان غرونو خلک دا ځي هغه کور کې اوس جوړوي شته پکې دې دپاره لیستعان بظهورها چې د دوئ په ملاګانو سره امداد واخلي غوږونه به یې پړل یو خوا بل خوا د دوئ غوښو نه فائدۀ واخلي او د دوئ څرمنو نه فائدۀ واخلي او د دوئ وېښتانو نه اشعار او د دوئ اوبار چې د کوم وړۍ مړۍ یې ده د ګډو بیزو چې کومې وي او د دوئ شودو نه او د دوئ اولاد نه فائدۀ واخلي نو په دې پوهېږي ډېر غره کې اور د زرمېلنې او د دې هغه غرونو غرونو کې پراته دي ولې په دې نه پوهېږي څنګه رمې ګرځوي او دا پسونه ساتی او یو شی بل شی دا کئی مونږ خپله تلی وو هلته ښکار ته بیا یو کس طالب پلار وروټی ورته کړی وه خو دوه پسونه ورته حلال کړي وو لیکن هغه خپل هغه دو هغه بدیوالی هغه وو په جومات کې مو خوړلی یو د خاورو جومات یې جوړ کړی وو او شملې یې راوړی وو غټ غټ جامونه یې ډک وو داسې به ورسره بل ملګری وو یا پلار کې خونه یې ورتلی را وی پلانا شراړه دونه چیګی چیګی ناری کولی چې سو وایا او بیا به یو دریو جامونه واړول دی شملو چې څه شی باید کی خودل دې ته به نه کتل پورته به داسې کتل یخ سره به خبره کوله غر داسې به په لاس واړه او بل به بل داسې په دې خپې باندې وای ما ویل زه سام یو هغه جوړ کړی او کنه دا چیګی چیګی نارې وې کنه چې سم حالانکه دوره اکرام کړه او غریبانو دوه پسونه حلال کړي وو شپږ زر روپۍ قیمت یې درې درې زر هلته یو یو پسې اوس خو ګران دي مخکې لږ لا ښه وو خو هسې هغه دې پورې مې خبر کوله به هر حال غیرتي ډېر وي غیرتي غیرت پې منې دغسې د شارو خلکو غوندې هغه ته یې نه مې تلي ده دې دیواله کونې ته بې غیرته نه غیرتي ډېر وي سخت بیا غیرت مې منې ښه جي ومنه مسکن یؤویه من الحر والبرد من الغیران والعشوش ونحوها او بل مقصد دا ده چی اغا مسکن په دې باندې پویږي دا دي دو ارتفاقات نه چې مسکن لري دون ځای جان ته جوړ کړي اګل کا جمپړي ولی نه کنا خو صغر کې دالې غټي کړي سدالې سي چت مت پاچ ولای ټي ټي ټي کوټي چې داسې نه ور غټ ته وای غور کی تا ور غټ شو داسې نه نه په کې لاړ شي څه دونه یې ځان له جوړ کړي چې اثر پکې پټولی شي ومنه مسکن او بل هغه مسکن یؤویه من الحر والبرد چې د ګرمي سردي نه ځان پکې ساتي من الغیران د غارونو نه والعشوش د جومپړیو نه جومپړې یې جوړې کړي وړې وړې ونحوها دیگ تا پا دی بنگلو پا دغو نپویگی خود دون ایسا زان لا جوڑ کری دا ارتفاع کی اول شئی ندی بل س دون جامع مامی وی اگر کاغد سپگو ڈکی وی او شی خیرنی میرنی وی غټی غټی دی ټاټ کپڑی خو دونه وی چی جامع ای ومنه لباس او بل اغه لباس هم دی ارتفاع کول نه دا یقوم مقام الریش چا قائم مقام دی اغه بڼو ګرځي لکه په زناورو باندې او په حیوانات خدای پاک باڼا چولی انسان ته خدای پاک چدا دا سوچ ورکړی چې تب چا خره جامع نو ایغه پاغه بڼو باندې پرده پټي انسان په جامع باندې سکی پرده پټی او دا دا خو دی جناورو نه بدتری چې هغه خپل پرده پټی نه لکه اوس شهرونو کې تعذیب دا غانه شي چې ټول شي نه سکیږي خکاری بیا دا تهذیب غانه شي دا دی جناورو نه چي بدتر دی بل هم ادل ومنه لباس او بل اغا لباس تا یقوم مقام الریش چی آب دی اغا ریش آدی چکم دی زناورو بنی منی وی دی اغا قائم مقام گرزی من جلود البہائم کله دی ګډو بیزو دی څرمنو نه به مخکی اخو ارتفاع کی اول شیونه دی کنه هغه نه به هغه جوړی کړی وی کپڑی هغه څرمنی به سره ګنډلی وی هغه نه به څه کمیس غوندی څه به پردو غوندی دونه به هغه پرده چوا په پټه کړی او دی هغه دور خلق یا دی بوټو پانی دغه نه به څه چل کړی او دا کیړی میړی به ټولی مقصد دی ګتو او دی دی چنه میری دا لرګی لرګی کیړی ما خپله لیدلی دی غټی غټی کاپ کوپ پای شی وا پورته به پکې دون هغه کړای او خپه به پکې اخ کړی وا د لرګیو د کجورو وال پوستکی دغه نه به جوړې کړی وی سم هغه یغه وخت مطابق په ارتفاق اوس سړی ته داسې عجیبه لګی دا شی نه او مما عملت ایدیهم یا دی ایغو شنو چ دو لاسونو با ایغا عمل کړو لکه ورست بیا لګ لګ دا کپڑا یا به مقصد دا چا غوړی وریسل داس په چرخی باندې بیا به ایغه نه په کلو کی جوړولی دی غرونو کی اوس هغه ورنه جوړی ډیر مضبوط مضبوطی په دی کټونو باندی اچی نخی ورته وایی نخی عصری عصری خپل کورونو کی چی جوړی کړی ډیر بهترین شای ده خو دا دغسی بیا ورو ورو ترقی راتله بیا اوس رنګونه ورکی فلانه شای کی شه جی ومنه او بل دا ده چی دونه په دی خبره پوهیږي که ډیر کلو والی کنه په دی کسی پوهیږي چی دغسی لانجه به سره جوړی یعنی څه کیسې به کوې شپې وخت کې لا داسې پټ وخت کې به هغه نه مقصد دغسې د تعداد او نسل څه کېږي ډېرېږي په دې کیسو څه ناڅه پوهېږي او د نکاح څه خپلې طریقې وي چې هغه ته مقصد باقاعده ټیک ته داسې د شعرونو غوندې مروجې داسې طریقې نه وي چې دا مقصد ور به شي او دا پوره غوبل وي او دا ولیمي خو دونه په پوهېږي چې دا نکاح دي څه خلک سره روبولي چېرته مقصد دا ده چې د کلو کې اوس هغه غوړي وي صفا غوړي وي او څه شوروا یې کړي او مړۍ پکې ماته کړي صفا غوړي په واچي او دا بس ولیمه یي او کورکمن یې پکې اچولي لاس باندې تک زیړ چي نیولي چېرته صابونان یې هغه نه د لاسو وینځلو پکې بندوبست لاس په دغسې کورته راړې دغسې ښه جي نه پکې ته دا تیل پیپر دي که څه شی دی ټیشو پیپر چې دغسې لاسونه به پورې پاکه دا کسې نه خو دغسې به لاس ګرځی ولې ودې وایي مروت پکې ناست دي مونږ په لکلو کې اوس داسې نه اوس ایله د اوبه کله کله چا ایخی دا ډیر مهذب ګڼل شي چې د لاسونه اوبه یې ایخی مونږ خپله کور ته څو وار چې دغسې راوړي دي لا به جومات ته چېرته کاږه شو تالاب کې به مو اوبه وباسلې لاس په مچه کړه په ومینځل مړۍ به دې وخوړه لاس مینځلو هغه به نه و تولیې چېرته وې تولیې دا اوس دور د چې هر چا تولیه یې هغه لا مونږ طالبي ټیم کې به ډېر دا چا تولیه به وه داسې نه وي چېرته دا چا زړه ټوټی و دور قدر داس نوی تولی چې د نن سبا په دې تارونه ځوړندې چی دی په دی پوهیږي چې تعین د منکوحې وکړي چې یوه خاص شینۍ وټاکي چې دا یې ما ده بل وایي چې دا یې ما ده او څه طریقو سره د هغه مقصد نکاح خواني یا څه وکړي او دا دې لپاره لا یزاحمه فیها احد چې په دې کې بیا څوک سره مزاحمت نه کوي چې داسې نه چې بل یاري پر راځي بل نه نه هغه به سره وپېژني نو یو بل ته مقصد دا دی چې بیا بل چاوال کار کې دخل نه ساتي او دا دی دی پاره که یدفع بها شبقه چه هغه مقصد دا چه شدت غلمت او طلب دی نکاح په دی سره دفع کی چه هغه مقصد دا دی چه امام توقان هغه په سر باندې اخیستی نو چه هغه لږ چه کی نو هغه کی هغه طبیعت کی ویزرع بها نسله او په دی سره هغه نسل چه کی ډیر کی ويستعين بها في حوائجه المنزليه بل دیر کارونه داسی چې آ خزی کولای شي سړی نشي کولای سړی نش کولای نو باهمی ژوند کې نکاح مناکحې ته چدا غټ ضرورت تا دا روټي پخول ترکاریانو پخول دا سړیو نه دونه نشي نو دا با هغه ورته کوي او بار غټه وټه بچ کوي سړیو تر کوي او دا ټیم بسره تیری ويستعين بها في حوائجه المنزليه ايوبن به امداد سره اخلي په حوائج منزليه او کې وفي حضانة الاولاد په تربیت دی اولاد کې سړی ته دوا واری ماشوم چې شپې تر ویښ شي دریم واری به داسې په د کناټوی کناټوی ووهې کنه چې سهار به شین ملا نیولی او ښځې ته ټوله شپه ور ویښ وي او غریب خوب نه او بیا ورسره پاس کینا پاسا کینا یو غوبلی نو دا تربیت سړی کولای شي نو ډیر کارونه داسې دي چې آ ښځې کولای شي سړی یې نشي کولای نری نری کارونه یې او ډیر داسی چی بیا سړی کولای شی لکه بار مزدوری سلا دا وسلا او غیرت شو او مقصد دا چی بل چا سره مزاحمت سو او زمکو کرل شو فلانه شو هغه بیا غریبانه خزی نشی کولای شجی وغیر الانسان لا